الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصول شروع دي دا منګه درې قسم کړي مقدمه مقاصد تتمه او خاتمه تتمه کې سلور بحثونه غروان سره د بیان د نیت نه چې صحیح نیت او غلط دیم آداب چې ممید دی په فهم د قران کریم کې پرون درس کې موږ دا عرض کړو چې لفظ د قران او نور اسماء صفتی دي کثرت تا اسماء دلالت کوي په عظمت د مسمع باندې د سړی څو القاب ډیریږي سر کړی دي شیخ تپنچر رحمه الله العرفان کی درش پیت ذکر کړی دي د بنده په وختو کې عرفان چاپ نو درې شپېته په دې کې تلخیص د اصولو مونږ د اشعار په صورت کې شیخ رحمه الله